الرحمن الرحیم ولقد آتینا داوود و سلیمان علما دا ځای دی کنه دویمه واقع ده د سوره نمل اوله واقع و د حضرت موسی علیه صلوات و سلام دا دویمه واقع چې ده د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت داوود علیه صلوات و سلام ده ولقد آتینا او یقینا ورک منګه ولقد آتینا یقینا ورک منګه چاتم ورک داوود حضرت داوود علیہ السلام ته و سلیمان او حضرت سلیمان ته ولقد آتینا یقینا ورک منګه آتینا نه دی دا دوه مفعول غواړي ورم کو نو د پیله مفعول شو چالم ورکو داوود او سلیمان ته سم ورکړو د دوی مفعول شو علما علما د دواړو ته می ورکو علما علم هغه د دین علم والے که د دنیا علم والے دام ورکو استادان وی ګوره الله تعالی د داوود علی السلام فضیلت بیانوي د سليمان علی السلام فضیلت بیانوي خو چې فضیلت بیانوي پسې بیانوي په علم د دې وجه نه معلومیږي چې علم دا ډېر لوی ذریعہ ده د فضیلت ښه وقال او اوی دی دواړو وقال دا به دوو د پاره وي اوی دی دواړو الحمد لله الذي تمام صفاتنا خاص هغه الله لري الحمد لله الذي تمام تعریفونه او تمام صفاتونه خاص هغه الله لدی فضلنا چاغه فضیلت را کړی دی مونږ ته علا کثیر من عباده المؤمنین پاغه ډیرو بندگانو داغه چې مؤمنان دي په ډیرو بندگانو باندې الله مونږ ته فضیلت راک نبوت یې راته راکړ، د دین علم یې راته راکړ، منطق الطیر، د مرغو خبرې، تسخیر الجن، پیریان یې الله زمونږ تابع کړو. استادان وایي چې کله الله دله علم درکړ، یا الله تعالی تاسو خپل کتاب ته کینولې نو ګوره دا یو ذمہواری ده دوستانو دا الله حمد وای الحمدلله دا ځان سره وای الحمدلله چې رب په داسې منډو وخت کې د پریشانو وخت کې رب تا مونږ له توفیق راک حضرت سلیمان ته او حضرت داوود ته الله علم ورکنو هغه سوی الحمدلله الذی تمام صفتونه هغه الله لدی فضلنا شاغه مونږ ته فضیلت راک علی کثیر من عباده المؤمنین په ډیرو بندگانو دغه ش مؤمنان دی و ورث سليمان او میراث واغشت سليمان داوود د حضرت داوود د داوود نه وورث سليمان او میراث واغشت سليمان د چانه میراث واغشت داوود د حضرت داوود نه حضرت داوود سره چې څومره دولت هغه ټول دولت حضرت سلیمان په میراث کې واغشت دا یو مسله ده چې پیغمبر د دنیا نه لاړ شي داغه مال چې دی هغه وارثان اغستی شي کني شي اغستی حدیث کې تاسو ویلی او رسول پاک وی زمونږ د انبیاو دا جماعت نه دی دوی نه څوک میراث نشي اغستی انا لا نورثو زمونږ نه میراث نشي اغستی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رحلت وکړ داغه چې څومره شي نو هغه ټول د امت لپاره وقف موسی علیه السلام چې لاړ نوح علیه السلام چې لاړ هغه ټول شي نه هغه وقف د انبیاو اولاد میراث نشي اغستی چې د انبیو نه اولاد میراث نشي اغستې نو دا دلته بیا څنګه دغه شو چې وورث سلیمانو او میراث واغشت سلیمان داوود د دا داوود د داوود علی السلام چې څومره دولت هغه ټول د په میراث کې واغشت دا غي جواب دا دی چوم د دې سنه دا معلومیږي چې مراد د وراثت نه دلته د دولت وراثت نه دی د نبوت وراثت دی او د دین وراثت دی چون کې حضرت داوود علیه الصلاۃ والسلام ته الله نبوت ورکړي او ماغس نبوت الله سليمان علیه السلام ته ورکړ څنګه چې الله علم داوود علیه السلام ته ورکړي او ماغس علم الله دغه ته ورکړ نو ما وی مراد دلته د میراث نه څه دی د علم میراث او د نبوت میراث د مال او د دولت نه دی میراث مراد نه دی او داغه دلیل دا دی چې پیاده سړی چې مړ شي نو یو زی میراث علی کټوله د خو بشمار زامنو ایس بی صاحبه نو څنګه سلیمان ولګید او د ټول دولت په دغه کې واغشت میراث کې او بیا پکارو چې نور هم غشتلې وي نو معلومیږي دا خبره چې د دینه مراد مال نه دی د دینه مراد څه دی نبوت او علم خا وقال او اوی حضرت سلیمان دا شکرن وی یا ایها الناس اے خلکو علمنا خودل شوی دی مونږ ته علمنا خودل شوی دی مونږ ته منطق الطير خبرې د مرغو دا مرغی چې کوم اوازونه کوي دقه اوازونو مونږ ته علم راکړی شوی دی چې د دې اواز دا مطلب دی او د دې اواز یو مرغی یو شانو چغیږي بل بل شان چغیږي دا خپل خبري وعلمنا خودل شوی دی مونږ ته منطق الطير خبره د مرغو و اوتینا او راکړې شوې دې مونږ ته من کل شی ان د هر یو سیزنا د حکومت په چلولو کې یا د نبوت په باره کې چې کوم خبرو ته ضرورت دی هغه ټولې مونږ ته راکړې شوې دي ان هاذا یقینا دا چې دی له الفضل المبین دا دی فضل ښکاره حضرت سلیمان علیه صلوات و سلام په سفر باندې روان دی یو ځای کې د مکې اوبو ته ضرورت شو د سره به وی هدو هدو دا مولا چرګک نه دی دا به سره او دی وی داسې کمال دی چې دی د اوبو چې چرته وبې د ته معلومیږي نو د سره به دا هدهدو چې د اوبو ضرورت به وای ځکه نه بیلچي ووه نو دی به لاړو او چې چرته به اوبه وي هلته به یې داسې ټونګي ووالې دا به دلیل دا دی چې دلته اوبه دي به حضرت سلیمان به پیریانو ته او دې دیوانانو ته ووایي چې تکړه شي په منټونو کې به هغه ځای وو او به بیا راویستې نو دقه ځای کې یو ځل دوی دغه شوبو ته ضرورت و حضرت یوسف حضرت سلیمان حاضری اخلي چې څوک شته نشته داسې وی قتل چې قتل دغه پکې نو هود هود نه دی مولا چرګک دانو دا تاسو وایي خام وتفقد الطير او هغه تلاش وکړ د مرغو وتفقد الطير او هغه وحشر لسليمان او راجم کړی شو د حضرت سليمان د پاره جنوده لخر داغه من الجن د پیریانو والانس او د انسانانو دی بچ روانو یو لخر به د پیریانو روان بو بل بل لخر چې دینو د انسانانو د پاسه و په لکه دا جزونه نه دي دا مرغي و په د پاسه روانو و تویر یو د مرغو فهم یوسعون نو دوی برا غونډه ولی شو فهم نو دا لخکر ایشی دی یوسعون دوی برا غونډه ولی شو یوسعون دیتا وی چې دا جلوس رواني کنه نو دا څه تیز مخکې لاړ شي څه پکې رستو راشي نو دا مخکینی رئیسار کې چې لکه لک صبر وکړي چې هغه رستنی رورسي حتی تر دې پورې اذا اتو چې دوی رالل علا واد النمل واد میدان ته وی خوړ میدان دوی رالل علا واد النمل پاغه میدان د میګو خو که نری نو بیا به قاله وی قاله نملتون او که خزی نو قالت نو دینه دا معلومیږي چې دا خزه میږي و لکه قالت راغي او ویلې یو میږي سوی یا ایها النمل ادخلوا ای میږیانو ننوځئ تاسو مساکنکم خپل کورونو ته د خپل سړو ته ننوځئ وهم لا یشعرون په داسې حال کې چې هغه به خبر نی پتا سو مونږ خو واړه واړه شي نه یو او چې سړی پاس باندې سوري نو لاندې څه پته لګي چې میګیان شته او که نشته هغه کې راځي واقع کې وایي حضرت سلیمان دې میګی ته شکایت وکړو چې ولې مونږ ظالمان یو چې ته خپل قوم ته وې چې می سړو ته نه نوځې چې اسنه د سلیمان او داغه د غړه باندې خپې کې نه دي ناغه وی سیب ظالمان نه تاسو زما یو بل ټکی نه دی اورېدلې وهم لا یشعرون هغوی به خبر نی په ناخبره کې به دا باندې خپې کېدي د څه شي توفیق ان اشکر چې زه شکر وباسم نعمتک التي ستا د هغه نعمت انعمت علی چې تا کړی دی په ما رب ستا په مام نعمتونه دي او زما په پلار دیم دي وعلى والدي او زما په مور او پلار یو دنه دا سوال کوم او دویم وان اعمل صالحا او بل د دې چې زه عمل وکم نیک تر دوا هو چې ته په خوشالېږي و ادخلنی برحمتک او رب ته ما دننه کې په خپل رحمت فی عبادک الصالحین پاغه بندگان استا چې کم نیکان دي رب چې ستا د نیکان انبیا کم جماعت ته رب پاغي کې می داخل کا وتفقد الطير او هغه تعالی شو که د مرغو حضرت سلیمان ډیر خيار او ډیر ویخو د بچ لخر روانې وي دا سه به چې په یو نظر باندې وکتل وته په پته ولګي د چې پلانې شته او پلانې نشته مونږ خو داسې ګورو نه ګورو سبق کې به ملګری ناستي بیا ته تاسو کو چې راغلی وي کنه وی او راغلی وم هغه به چې خالی داسې کړی دا ځنې خلک داسې حضرت عمر بم داو وته په پته ولګی چې پلان نشته او کنيشته د سړو او تکړه مشردا دي چې هغه د خپل دغه خیر نگرانی کوي کشرانو چې څوک شته څوک نشته ما خام چې شي رسول پاک سو یو ور بند کې خپل بچو ته وګوره څوک شته او څوک نشته چې څوک نی پړه کې ساتي چې راشي وته چرته تللی وي کچرې سو معقول عذر درته او کفه به او که معقول عذر درته نه که پکارو چې سزا ورته دغه کې لګور کې چې بیا د ماخام نه پس بارنی ساریږي وتفقد الطير واغ تعالی شو کدم نو ماوی د مرغو هم تعالی شکو دا قسمه قسم مرغه به دغه سره وي فقال نو دوی الک دغه نخکاری هود هود فقال نو دوی مالیا سدی مالا لا ارل هود هود چې زنوینم هود هود هدهد دلته زر دی زین وینم ام کان من الغائبین او کدی دا هدهد من الغائبین د غیر حاضرونه حاضر دی زین وینم او کنه غیر حاضر دی غایب دی دلته شتنه پته ولګی دا چې غیر حاضر دی وای خان فمکس نو هغه وخت تیر کو لأعذبنه خامخا خامخا زب عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا عذاب سخت ګوره غیر حاضر د پاره سزا شته چې هغه بغیر د اجازې نه غیر حاضری وکي نو خامخا زب عذاب ورکم دته عذاب سخت او لا اذبحنه او یا به حلال کم اساس عذاب ول ورکم او کراغ نو چاړه به پیراکا غم حلال به کم او لیاتینی یا به دی راتلل کوي ماته بسلطان مبین په یو دلیل ښکارا د غیر حاضرې یو ښکارا عذر براته بیانې چې صاحب د دی وجننوم چراغ هود هود نو یا به ول معمولی عذاب ورکم په ډانګونو به وام او یا به حلال کم او یا به ما ته داسې عذر پیش کوي چې هغه معقول عذري فمکس نو هغه وخت تیر کو غیر بعیدن چې هغه لرې نو مونږ وایي لږ غوندې وخت چې ګورو دغه په هوا کې را روان دی وزرې وایي فقال هغه هم پوهېده چې زه خو غیرحاضر یم او حضرت پر له سزا راکوي نو فقال هغه ووی چې حضرت احدتو ما ګیره کړې ده بما په هغې لم تحد به چې تا ګیره نه ده کړې په هغه صاحب ما ته داسې معلومات حاصل شوي دي چې هغه معلومات تا ته نشته دی وره هدهد هم په دې پوهیږي چې حضرات او انبیاو ته علم غیب نی ورته وای ما ته هغه سیز باندې معلومات حاصل دي چې تا ته نشته دی ها وجئت الک سو چل وی وجئتک او ما راتل کړی دی تا ته من سبا ان د سبا قومنا په دې یمن کې یو قوم دی سبا وته وی سبا ما راتل کړی دی تا ته د سبا قومنا بنبا ان یقین په یو خبر یقینی باندې تلو ما غ یمن ته او د یمن چې کم قوم دی لوی سبا د هغه سبا یو یقیني خبر مې تا ته راوړو څنګه صاحب شال ته لاړم د سبا قوم چې کومه مشره ده باچیڼه نو هغه ښځه ده بلقیس انی وجدت امرأتا ما اوموندله په دې سبا کې یو ښځه تملکهم چې دا ښځه د دوی باچیڼه وه چې لاړم سبا قوم ته عجیبه واقع وه د دوی ښځه وه او هغه د دوی باچهیڼه وه و اوتیت او ورکړی شوی دی هغې ته من کل شیء د هر یو شي نه مراد د هر یو شي نه د دنیا هر یو شی نه دی مراد د هر یو شي نه هغه شی دی چې په حکومت چلولو کې هغې ته ضرورتي ولها عرش عظیم او داغه تخت لوی سیبه یو لوی تخت دی او وجدتها ما اومندل دغه خزه وقومها او داغه قوم یسجدون للشمس چې هغوی سجدې کوي نور ته حضرت نور پرستی نور سجدې کوي من دون الله بغیر د الله نه وزین لهم الشیطان خیسته کړی دی دوی ته شیطان اعمالهم دا بد عملونه د دوی دا د انور عبادت دوی ته خیسته دی فصدهم نو دی شیطان منی کړی دی دوی عن عن السبیل د لارې د الله نه فهم فهم دوی چې دی لا یهتدون دوی لار نه مومي څه شي ته لار نه مومي دې خبره ته چې الله ته سجده وکړي الله ته د سجدې کولو لار نه مومي الله دا توفیق نه دی ورکړي دا الله کې دا الله نه دی دا زید شوخه لا ذکر دی خو معنی نشته ده نو فهم دوی چې دی لا یهتدون دوی لار نمومی ستا لار نمومی الله یسجدو دی خبره ته چاغوی سجده وکي لله الله ته یا داسې وکړي دا ختم کړي فهم لا یهتدون نو هغوی سمه لار نه مومي او دا ځان له خبره شوه الله یسجد لله ولې دوی سجدې نه کوي الله ته خدای په خیر کن ورته څنګه سجدې کوي خو ستاسو په شان مخلوق دی بلکې ستاسو د هغوی نه بهتر یې لله الذي هغه الله ته هغه الله ته چې دا علم بیا اندازې دی یخرج الخبأ چې هغه ښکاره کوي پټ فی السماوات په اسمانونو کې ول ارض او په ځمکه کې دا زمونږ استادو د مزاج مطابق خبره کوي ښه قران مجید د سخکولي کتاب دی چې زمونږ او تاسو په خوا به چې خلکو لوبې کولې تاسو به هم کړي که نه لوبې به یې کولې وایي سترګې پټې کړه چرته کېړی به وه یا بل یو شی به و چرته به ورته پټ کې خو وایي زه اوس دا معلوم که کړي نو چې کوم به تکړه و هغه به هغه شی راوویست چې کوم به تکړه نو وایي الله ته په اسمان کې یو شی پټ کېده ويعلمو دا الله علم دی ما په هغه تخفون چې تاسو پټوي وما تعلنون او په هغه چې تاسو ښکار کوي الله الله پاک چې دی داوا د توحید به بیانې لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الک سجده ده الا هو مگر هم دغه الله دی رب العرش العظیم چې هغه رب دی د عرش لوی هود هود راغی حضرت سلیمان ته دا راپورټ ورکو چې د قصه د سبا قوم دی خزه باچیانه ده او دغه دی مشرکان دی ټول نور پرستی د نور عبادت کوي وای ګور هوښیار دی الکه صرف خبر چې راشي کنه نو د حکومتونه نه دي صرف په خبر باندې عمل نه کوي بلکې تحقیق کوي نو دیم وای حضرت یوسف تحقیق کوي چې دا خبره رښتیا ده او کنه ده خط ولولی که وی هدهده دا خد یوسه او هغوی ته ورواچوه قال یوسف ایو سلیمان علیه السلام وی سننظر زر دې چې موږ به وګورو معلومات به وکړو اصدقتا چې آیا تاریخ تیاو وی ام کنت من الكاذبین او کایته د دروغجنو نه کله نه کله غیر حاضرم دروغ عذر کوي کنه وی دا کار مې او دا کار مې ومنس کې سم ني وای زه ګورم معلومات کوم چې په دې خبره کې ته رښتیا یو که دروغجنې اذهب بکتابي یوسه زما دا خط هذا چې دا دی حضرت یوسف وته خط لیکي حضرت سلیمان وته خط لیکي وی دا خط یوسه او فالقه او دا اغرزوا الیه مغویتا دا خط ولا یو سا وته وروغورځوه خو د پاسه په سر په مو درېږه دا وته تعلیم دغه کوي ته چې چاله خط ورکې وته دا خط دانی له یو سا نو چې ته ولا یو تعالی خط وروړي نو په سر د ته ولاړی نو لکه ته چې ماته په سر ولاړې دا خو پردې خط دی نو څنګه کولاو کم نو دی وته وی ثم تولى بیا راو ګرځېږه انهم د دوی نه لګرا پشاشه او نظاره کوه چې څه چل کوي فانظر وګوره ماذا يرجعون چې دوی څه جواب درکوي دا خط حضرت یوسف سلیمان علیه السلام خط دی هدهد یې وړو اوس دا ښځه د چمن کې ناسته ده دا کابینه هم ورسره ناسته ده او دا هدهد راغی د پاسه داسې تاویږي او ټاس دې ته په دغه تخ باندې دغه راغورځو دا خط چې خط یې کوله او که عجیبه خط و قالت نو دې ښځې وې دې بلقیس یا ایها الملأ ای ډلې د سردارانو انی یقینا زه چې یم القی الی راو غرزول شما ته کتاب یو خط کریمون چې هغه ډېر ښایسته خط دی یا کریمون معنی کوي مختوم چې په هغې مهر والی شوی دی کم خط چې په هغې مهر هغې ته خلک کریم وایي خط مضمون دا دی انه من سلیمان خط چې چاته لیکې مختصر جامع انه یقینا دا خط چې دی از جانب چا دی من سلیمان دا د طرف د سلیمان نه دی دا هم سنت طریقه ده چاته خط لیکه نو از جانب ویخت ملی کې از جانب د پاسه لیکه چې کم سړی دا خط کولو کی چې وی ویني نو هغه ته پریشانی ختم شي چې وای دا خو پلاني کاکار علی ګلې خا و انه بشکا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې هغه ډیر مهربان او رحم کوونکی دی خد دا دی الله تعالی تاسو ځان موچتوي علی پما زدا دعوت در کوم چې سرټیټ یې مال راشه او زمانه بغاوت مکوي زمانه مزان موچته وي واتونی راشه ما ته مسلمین تابعدار بس دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين دعا وکړه یا الله دې سره راشي یا الله خپل فضل او کرم یا الله تمام مشکلات سره یا الله د نیک اعمالو توفیق مونږ ته راکړي یا